فی الاستغفار د بخنه غوښتل د الله رب العزت نه نو استغفار کې مع الندامت په یو عمل به سړی ځان ملامت وګاڼي مع العزم چې دغه ګناه بیا زونه کوم دا د صفا په شرایط کې او بیا کوم الفاظ معصور دي دا غیل استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه اصرار په یو سره مصر په ګناه باندې دی نو چې مغفرت غواړي نو دا استغفار په وجبانی اصرار عن الذنب چې ده هغه پر معنی ګرځي مطلب دا چې استغفار کې ډېر لوی اثر دی استغفار دې ته ویل کېږي طلب د بخنه غوښتل د الله رب العزت نه په کوم حالت کې اراده دا ده چې دا ګناه بیا به نه کوم او مخکې چې کوم ګناه شوی د پاغه ملامت یم نو په دې شک باندې بخنه غوښته د الله نه استغفر الله تعالی ربي من كل ذنبنا او بیا هم که روز کې او یا ځله ګناه وشي نو دا سړی مصر نه دی بې سببې بې سببې حاضر کلمات تاسو باندې پوه شوئ څه مطلب شو دا مطلب نه شو کولی چې استغفار وای او ګناونه کې لګیا دي نه نه نه استغفار د پر شرط دا چې ځان ملامت کول د ما سبقه ګناه عزم کولو چې دا ګناه به بیا نکوم لیکن بیا هم د کان نه غلطي وشو دا چې غلطي وشو چې ورځ کې او یا ځله به ګناه کوي بیا هم دا مصر علی ذم نه دی بے سبب تاثیر هاذ الکلمات نو دین معلوم ده چې دا استغفر الله ډېر لوی اثر لري شاه صاحب رحمت الله علیه مونږ ته فرمایله استغفر الله رونے دونے کے ساتھ یعنی په جڑا پالت کې باکو او تباکو مخکنه عمل باندې سړی ځان ملامت کی او عزم وکړي چې دا عمل بیا به نه کوم بیا انسان خو خطاکار ته غلطي وشي دومره غلطي وشي چې په ورځ کې او یا زلا ګناه کوي نو په سبب د ویل د استغفر الله تعالی ربي من کل ذنب دې مصر علی الذنب نه ګرځي مصر علی الذنب نه ګرځي ما سر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مره ان كعود شي پغنا بني او او يا زلا نو استغفر الله اثر دا چې دې مصر علی الذنب نه ګرځي کله کله زما په دې زړه باندې داسې ورز غوانې راشي لږه تاره راشي لا یغان علی قلبي کله کله زما په زړه باندې داسې تیار غوانې راشي ورز غوانې راشي نو وانی لا استغفر الله فی کل یوم 100 مره نو روز کې زه سل ځله استغفار وم استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الی او ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قلب متطهر باندې د الله یوفان سمت شو هر وخت توجه حق سره پکار دی الله سره او چې خو بنده نه توجه مخلوق سره سړی خځه ته ګوري بچی ته ګوري مال دولت ته ګوري التوجه من الحق الى الخلق او دا توجه من الحق الى الخلق جائز دی نه دی جائز جائز دی خو د نبی له صلوات والسلام سره دا غیر مناسب پښوی دا مطلب شو توجه من الحق الى الخلق بالکل جائز دا نه چې پیغمبر ګناه کړي توجه من الحق الى الخلق جائز لیکن پیغمبر شان سره هر وخت توجه الى الحق پکارو اوس الى الخلق کړي لغان على قلبي نو په دې وجه زه بخنه غواړم د الله نه دویم توجه الخلق د په اعتبار د صفات د بشر خړل اسکل ډوړې خړل جامه چول وغیرہ دا د تقاضا بشری شته نشته دې کې سناروا شته نه لیکن هر وخت اشتغال ال الله په وجبان کله توجه راک تا کله توجه ډوړی تا کله توجه جامع تا دام د پیغمبر علی الصلاۃ والسلام سره غیر مناسب لا یغان دا تفسیر بوشي غاندوی رحمت الله علیه یبل توجیه کې خصه توجیه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر وخت په صفات عالیه او کې ارتقا و پوت پوت پوت پوت تل هر لحظه کې روحاني سره ته برتل نو چې دا درېمه مرتبه ده کنه درېمه مرتبه تراشي نو څلورم ته تلل پکار دی پنځم ته تلل پکار دی شپږم ته تلل پکار دی یعنی هر لحظات ارتقا الى الاعلى او کله ارتقا د اعلی کتر شي جائز که غیر جائز جائز دی لیکن بیا مو د دې وجبانی لا یقان علی قلبی نبی اسلام به بخنه غوښته دا توجیه کوي غنگوی رحمت الله علیه خسته توجیه ده خو امام اسمعي مشهور لوی عالم د لغت امام اسمعي کله چې دې خبره راغې انه لا يغان على قلي وی بزما قلم ودرې زمو خې لیکل نکو ځکه دا یو غان تعلق علی قلب د نبی اسلام زړه سره دی او د نبی اسلام زړه باندې څنګه ورز راته تیار راته زوړ پویګم نه دا د متشابهات نه از دانه چې قلم غلطي ونه کی زګه د نبی اسلام زره سره تعلق دی نو قلم راغسته خو امام اسمعي وزن نه لیکم زه په دې نه پوهیږم اړو معنی نه لا یغان معنی باندې پوهیږو لغوي معنی دا وارز راتل لغونه تیار راتل خو علا قلبی دا د دې تعلق نبی اسلام زره سره ودا امر مشتبه دې زاړو لیکل نه کوم امام اسمعي قلم درولې پښې خدا د حیات نبی او فلانې په دې کې لګیاي په شول باندې قلم در قله بس هر وخت واځ کړی دا څه مسله ده پښې سدلیونو مسله ځان له خاص خام غيو شی جوړ کړ دا فرض ده که واجب ده که سنت ده که د مناظره کوم فلم کې کوم سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در د خدا بچ د غرغ نه کی پښې هر وخت پکې روح وته دی روح د نشوي دی وته دی او د نشي دا څه خبره ده چې دا دا فرض دی که واجب دی که دا څه شی دی ځان له شی جوړ کړی مسله ده او په دې کې به لګیای بس تقریرونه دی او مزری دی غوې منډ دی دوغه نو خلو درو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره تعلق لري واښوي د خلکو ځان له شی جوړ نو په امام اسماعیل خپل قلم درولې چې دا دیوبانه ته خپل ته د نبی اسلام قبل قلم سره تعلق دی ځکه لکم دا د متشابهات نه دی اصلانه چې دا چې ټکه وای چې د پیغمبر په شان کې ګستاخی وشي تباہ برباد شي دا اصل وی مسله ده واښوي هغه یو لیونی شي ته ولې لیونی کیږي هغه وای من مولا مولا وای من ته وای کړ هغه هغه د لیونی تم کل شي دا د حکومت سره خدای مسلمانانو کې د دیوبند علماو کې انتهای اتفاق اتحاد دا د غویمن جی پیدا شي علماو کې اختلاف پیدا کوي چلاس بابا وی مونږ سره یو یو فوجي سره راغی وی چې دا پاکستان کې دغه د دیوبند علما چې دا ډېر مضبوط جماعت دی دوی سم څه کولی نشو اوس یو شی مونږ پیدا کړی هغه دې کې تفرقه پیدا کړي نه دا غویمن هغه کې دی ما چې سنو مې دی ویلیا سمې دی دغه الیاس وایمن الیاس وایمن یو ځای کې مناظر جوړ کې و تختین بل ځای کې مناظر جوړ کې و تختین بل ځای کې مناظر جوړ کې چونو سره مناظره کوي کوي نه ملا وایمن دا څه ضرورت دی مسلې هر ځای کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر ډېر احتیاط باندې تلفظ ډېر په احتیاط باندې لیکل ډېر په احتیاط باندې انتهای ضروری مسله ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شان کې معاملی ګستاخی چره هغه سبب د تباہی ده امام رک چې ده د قلب د یغان تعلق بقلب النبی صلی الله علیه وسلم ویزل کلکم بزنه پویګم په دې باندې خپل قلم یې درولې په خبر پوه شو منګه د دې قائل یقینا موت د دنیا په نبی له سلام باندې واقع ده او حیات برزخی اعلا ارفع ورته حاصل ده واضح مماتین موږ حیات قائلی نبی اسلام برا حیات برزخی اعلا ارفع موجود ده په خبره پوه شوي د قاسب رحمت الله علیه یو ځل په دې ګوزناواله کې تقریر کړو هغه تقریر کې قاسب رحمت الله علیه مولانا سفر حسن صفدر سے رحمت الله علیه ته وی په دې مسله باندې ما سره مناظره کوي او که ما سره مباهله کوي زه تیار یم نو مولانا سفر صاحب خپل کتاب کې لیکلی وی په دې مسله کې زنه مزره کوم نه مباهله کوم حیات برزخی اعلا ارفع نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حاصل دی حیات برزخی اعلا ارفع نبی علیہ السلام ته حاصل دی او موت دې ته ویل کېږي چې د روح وتیدل د بدن نه بس روح وتیدل د بدن نه که د پیغمبر یو کې د غیر پیغمبري علت وي ام المؤمنین فرمایي چې د نبی اسلام روح مبارک وته ده په دې دوه صادر کې نو روح و او روح خارج کېدل د بدن نه دته موت لیکي هغه موت تعریف شدا د پیغمبر او د غیر پیغمبر کې فرق شته ده او حیات برزخی اعلی ارفع نبی اسلام اصل خو ځاون چې همیشه دا مشغله ملره وشوي دا مشکل دور مفید نه دی دینه په نسبت نور مسائل ډیر دي د عوام کې ډیر گمراهی دا دغه اصلاح کوشش وکړه بیا یا تو بشته ده د بدینی شته ده قانون در رب العزت په دې ملک کې نافذ نه ده هغه لپاره کوشش وکړه نو دا څه مسله خو نه ده چې په دې خپل وخت ځای کوي یو درې سوه ځله دا پکار دی زړه صفا کیږي خواص کې یو خاصه د متمالو شو اصرار علی الذنب لپاره معنی ګرځي استغفر الله نه وبه قال حدثنا مسلم اسحاق قال حدثنا حفص بن عبد الله الشامي قال حدثنا ابي عمر بن مره قال سمعت بلال دا دیم فائدہ دا استغفر الله کبائر معاف کی کبائر معاف کېدل اصرار علی الذنب تخفیف پیدا کوي استغفر الله او کبائر معاف کیږي په استغفر الله سره نه وبه قال حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا ولد بن مسعود قال حدثنا حكم بن مسعود قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله دا دو خواص شو دریم خاصه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا دریشو ومن كل هم فرجا ادا هر پریشانه نه الله کوشادگی پیدا کوي ستا ذهني هغه ټینشن چې دوی هغه نه باب کوشادګي راشي پنځه شو شپږم خو د نبی اسلام کوم حدیث ما اوریدل ما پاغه عمل کړی الله ما ته فائدہ رسول وایزه حدثني عدن صحابي کملګرو کې چا یو حدیث ما ته بیان کړو ما بل سوګن ورکول شي دا رښتیا نبی اسلام ویل فزال فلی صدقت نو داسې شاګرد مو بیا بل مو بیا بل مو والو مجره دا حدیث مسلسل من النبی صلی الله علیه وسلم کې دا حدیث شو نبی اسلام ان رسول اخذ بيديه نبی اسلام زما لا سونیو وقال يا معاذ حتی کې شاه ولی الله رحمت الله علیه استاد د طاهر مدنی رحمت الله علیه تا لاس نیول سره ورسید هغه د شاه ولی الله رحمت الله علیه او د شاه ولی الله رحمت الله علیه سند پکې ذکر شوی بیا زموږ مشایخ ته او پوتنه استاد زمونږه شاه ولی الله رحمت الله علیه او د شاه ولی الله رحمت الله علیه طاهر مدنی ته او طاهر مدنی نه روستو هغه د سند چاپ شوی په کتاب الارشاد کې ال النبي صلی الله علیه وسلم دا حدیث سلسله کې راغلی قریب دی نو اتیش یو واسطه باندې اتیش بل واسطه باندې یو کم تیرې شو سندونو باندې زموږ اتصال د سند مع النبي صلی الله علیه وسلم دی دا سند الله عالی ګرځول الحمدلله علی ذلک قال حدث احمد بن علي بن اسماعيل السدوسي قال حدث ابو داود عن سفيان بن اسحاق عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه رسول الله قال يجب ان يدعو ثلاثا ان يدعو ثلاثا الله نو یو شی غختل درې زلا په خبره پوه شوي دا نه چې یو ځل دعا وکړه بیا دعا وکړه بیا دعا وکړه الله نه غوښتل درې ځله الله مال علم نافع راکی علم نافع راکی علم نافع راکی واستغفر سلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا معنا دا معنا چې ځل دعا خیر بیا دعا مړو بیا دعا فلانو په دې پدین په یدعو ثلاثن اوس الله نشي غواړه درې ځله غواړه اتم دی بخنه غواړه استغفر الله درې ځله وایو ځل مو وایي كنت مع رسول الله في سارم فلما دنونا من المدينه كبر الناس الله اكبر نو جنت کې پکاري لا حول ولا قوت الا بالله کنز من کنوز الجنه دې سره دنیا پریشانې ټولږي دا بهتره طریقه ده د علماو پکاري رکعتینو کې بیا درو شریف یو یو لزوای او یو لسو زر لا حول ولا قوت الا بالله رست بیا یو لزل درو شریف وای مجرد د علماو ټول پریشانې الله په دې باندې ختمه واج پر کیږي علما د ډېر ضرورت راځي لیکن دا مو کوئی چې د وزارت نه استعمال دا انتهای غلط شی دی زمونږ اکابر ټول معمولات به کولو د معمولات ساتل انتهای ضروری لا حول ولا قوت الا بالله دا دا کنز من کنوز الجنه قاسم رحمت الله علیه ته واقع ذکر کول یو ځل په دې چې مې روي زره روپو دي ځان ته کې مال دوالي پکار په دې قدر زر زر ګر شناز قدر جوار جواري نه ته د زر او قدر چې دا په چمیر نه پوي نو چمیر بن حدیث مو وای هغه سپلای ګندل دوانو باندې پوي قدر زر زر ګر شته د علم قدر خزانو قدر بن علما پوي لا حول ولا قوت الا بالله کنز من کنوز الجنه دنیا ټول پریشانه الله په دې نه خصوصا هغه بیماری په دې وخت کې کوم دي پریشانو هموم هر څه شته دی او سره پریشان دی وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا زمونږه محمد صلی الله علیه وسلم قائد دی وجبت له الجنه نه قال حدثنا سعيد بن دولة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العراق من صلى علي واحدا يوزل درود وای په ما باندې نو صلى الله عليه عشرا نیو نیکی ضعف پلس باندې سم کی ردا نه دا دیو صلات در بل عزت ډیر زیات دی د الله الله صلوات هغه انتها لري جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس رضی الله عنه حدیث ټول راویان چکه دی ما مخی تاسو کړی قال النبي صلى الله عليه وسلم غرض تاسو کې روز د جمعه را فبصروا علي من الصلاه د جمعې پر ورځ باندې درو شریف ډیر وای پښې فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا علي وقد علمت يقولون بيتا تو به زره زره شي دا خبر ډیره خطرناک وا تسویه عن الانبیاء مع الاموات تسویت الانبیاء مع الاموات دا خبره ډیره ډیره غلطه و د دې جواب وکړو ادب دا کیفر نو لکه څنګه چې عرض کېږي د صلات فی حال الحیات هغه عرض صلات بعد الممات خو څه مسله نه ده پوه شو مسله باندې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین د دې ثابت کیږي هر بنده ته صالح وي په کراچۍ کې دی که افغانستان کې دی که په مکه کې دی د دې دعا اثر هر عبد صالح سره سي دارنګه صلات او دعا اثر هر یت ترسي او خاصانه مسله ده لیکن دا خبره ډیره خطرناک و تسویت الانبیاء علیهم السلام مع الاموات نه نه نه انبیاء علیهم السلام اجساد مبارکه بالکل محفوظ طری تر تازه دي فهو اليوم كما وزع د نبی اسلام بن مبارک نن دا چې دی کوم روز باندې کې خدای شي هغه چې تر او تازه د اليوم صاحب دا ذکر کوي بیا هم جنازه په خلق نه معلوم ده چې د جنازه کې تکرار نه دراغلی یو ځل جنازه نفر په جنازه کې نشته یې باب الله يا يزوار مراري وما يبي قال حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن فضل وسلم بن عبد الرحمن قال خاص قال ده ده ګور جهاد کې رفع تکبیر جائز ده ردا د عامه جلسه وی اجتماع وی د تکبیر جواز لري سبب مسله نه ده خو عام عادت نه جوړي نو نفس رفع راغلی دی د اجتماع وی درس وی دا یو قسم جهاد دی د هغه اصطلاحي جهاد نه دی نور جهاد خو یقینا دی نه رفع جواز دی خو نور دا زندهباد او خلقې دا څه دی راغلي ان ايدعو الانسان على علي ومالي وزان باندې خپل حال باندې خپل مال باندې خیره نه ده پکار ځکه کله کله وخت د اجابت راشي نستا خیره به قبول شي باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال محمد بن قال حدثنا ابو عمر عن الاسود بن قيس عن زيد عن ابي عن جابر بن عبد الله بن عمر غير النبي صلى الله عليه وسلم د نبی اسلام د انبیاء اسلام ذکر وشي بیا وعلى آله وصحبه بالتبع جائز او مستقل په غیر نبی باندې الصلاة علیه بکار لیکن صاحب حق خپل حق بالله ورکړي بالکل جائز ده ما په خبر پوه شو د د صلات ویل پیغمبر باندې دی او په تبع چې دا د غیر پیغمبر باندې صلات ویل جائز په تبع لیکن صاحب حق خپل حق بل ور کوي جائز نو دا ډیره ښه خبره ده د غیب په حق کې دعا غوښتو سره دعا قبليږي خو یو بل فائدہ تاسو ملاويږي ولک بمثل پښ ملایان پرم دعا غواړي نو سفیا وای که یو سره دا وای چې ما د پر د ملائک یو ملائک توام چې ما پر دعا دی غواړي نو ملک ته بسنګ درخواست ورکړي ما د پر دعا غواړه یو ورور مسلمان غائب داغه پر دعا غواړه اے خدای فلا کراچي کې فلانه سپ چې د خدای اغل علم نصیب کی نو ملائک وی امین ولاکا زه فائدہ شو د ملائک او حساب حق کی دعا قبلی بنا پدې باندې شتا یو مسلمان غائب پر غوښته ابل پاغي کې ریاکاریوم نه وی دکلاوم نه نه یو شاه صاحب رحمت الله علی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علی خصه دعا خودلې سوره بشه دا خصوصا سخت قتال ته سړی سوره قریش وای سار سنت او فرض مند کې سوره قریش یو لزل استعمال کوي او د رزق کې وسعت راځي خوف ختمي مدرسین او علما لپاره انتهای ضروری دی د شاه صاحب رحمت الله علی شاه الشهید رحمت الله علی وظیفه چې کله جهاد تزي رواني سوره قریش دی وای یو لزله او سار سنت او فرض نه سوره قریش علما لپاره پکار یو رزق کې وسعت الله راولي یرا خوف الله ختمي سوره قریش خواز ګرازي د نیټو شرورو نه الله موږ ساتي الله ته ورته مخامخ شي ته توا او برباد شي نه دا بهتر دعا ده مجاهدینو لپاره اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم او سوره قریش د قاسب رحمت الله علیه فرمایل کافا یا عین سین نو یو معنى الاستخاره معنى الاستخاره نو معنا د استخاره طلب الخير من الله تعالی الله نه خیر غوښتل الله نه خیر غوښتل او طریقه الاستخاره رکعتینو کې خیال کوي د امر د پاره نه یو امر الله واجب کړی دی فرض کړی دی مستحب شوی دی نو دا به کوم کنه کوم هغه خود وکړي چې دا الله جائز کړی خوشوي ماسخه موز دې استخاره کوم چې موز به کوم کنه کوم دا موز الله فرض کړی دی کې استخاره نه دراغله خوشوي نکاح به کوم کنه کوم نکاح امر راغله دی کې استخاره ته ضرورت نشته امور مباحو کې یو امر اهم نه دی غیر اهم د دورو پوشه دی ته به دې کې استخاره کوم دې ته استخاره ضرورت نشته استخاره په امر اهم کې وي امر مباح امر اهم مطلب دا کال تدریس کوم تدریس کولی په کار دی تا ته کال علم دی وکړو دا علم بل تر رسول ستا فریضه خو مدرسې دو دي دا مدرسه دا غبل مدرسه ده دې مدرسې ته زم کدی بلې لازم دې کې استخار خراب دی علم کوم کنو کوم او سبق خیم کنه خیم تبلیغ کوم کنو کوم دې کې استخار نه د اهم سوزونه دي درخواست راغی فلانه مدرسې ته راشه بل و فلانه ته راشه استخاره وکړه یو کور کې رشتہ کول غواړي نو دا استخاره او کا دا رشتہ موږ د پر فائدمن کا غیر فائدمن روز نه شپې کوي دا روز یې کې شپې کاروز کې لز لکه کې شل لکه خو دوه رکعات موږ کول دي او بیا استخاره دعا ده د علماو تجربه ده یو ځلو کې دویم روز باندې کې دریم شپږ وو ورځ باندې استخاره دعا وغوښتې شي او موږ کړی شي استخاره دعا شي نو کوم طرف ته استا رغبت پیدا شو پاره کې ان شاء الله الله خیر راکړي واښوي دا وګورئ چې خدای تا ته فون کې دا کار وکړه دا استخبار نه دی استخاره ده طلب الخير من الله استخبار خو نه چې ته طلب د خبر کې خدای پاک دا کار کوم څنګه وای ته جائز کوم کنه کوم وای خدای به د شپې چې ودی نه وای په وی خو باندې نه وای چې دی ودی د ټلیفون کوي چې دی ویښ نو الکه په خپل چې مونږ یو بل سره خبرې کو نو د اودو سره خبرې نه کو مړو سره نه کو ویښ سره او دته دته خدای په خوب کې وای په ویښ نه وای وی بیا اودو شم وای نو چې اودو شم بیا خدای دته ټلیفون وکړه دا کار وکړه دا په ویښ ول نه وای چې په اودو وای خوب نه پاسي ها دې کې یو قسم علم هم ده د چونکه طلب د علم د الله رب العزت نه ده نو که یو کار کې بلای وي غړی هغه کار الله در باندې کوي چې واړو لستا ميلانو شنو مکو په یو کار د کولو اراده وي فلیرکع رکعتین دو رکعت مزو کا من غیر الفریضه فرن علاوه مستقل دو رکعت مزو اکه روز وی که شپه وی شپې لزله کوي که د روز لزله کوي واستقدرک بقدرتک طلب د قدرت کوم نه ساده قدرت نه ز قادر نیم الله تقادری واسلک من فضلک العظیم ز سوال کوم تا نه ساده لوی فضل باندې فینک تقدیر ولا اقدر ته قدرت لري ز قدرت نه لرم وتعلم ولا علم ته پویږي ز په نه پویږم انت علم الغیوب زما د دین زما د دنیا ژوند زما د معاد متعلق او عقد امري فقدره لي دا شی الله ما ته مقدور ويسره لي او دا ما ته آسان کا و بارک لي فی بیا پاغي کې الله خیر واچو اللهم ان كنت تعلم الله کته کوئی چې دا شر دی نو فصرف نیانو ما واړو وصرف عني دا شی ما نو واړو وقت للخير حيث كان کوم ځای کې خیری الله ځای کې ما ته مقرر ثم ارزني به یا د دې الفاظ باندې عاجل تمری واجلی بس دا واول دی او بیا اطمینان قلبي حاصل شي په کار کول غواړي آیسته اطمینان رانه غي نو معلوم دا چې چلا ته دا شي نه اړولي بیا دا غي تر کو دا پر استخاره کولی شي صرف ضمیر بدل کړ ان کا ان كنت تعلم دا الله ان كنت ان هذا الامر دا عاقبت امري عاقبت امره بس دا ضمیر بدل کی یا مؤنث یا د مذکر ضمیر بدل کی بل تم کول شي نشیلانو به روس راشي نو دا چل پکې روس خدا تباہ کړ امریکایانو به چې امریکا راشي نو دا کیږي او خدا تباہ کړ بوزدل والبخل شم بس روپۍ ته بل روپۍ ورسره نه جدا کړ والبخل وسوء عمر ناکار عمر سو کو خدمت د پاره سو کې نه وفتنه صدر همیشه په ځړ کې وسایت راځي حوصله مو غوردو الله د حوصله د غورځولو نه ما وساتي همت ځان کې پیدا کول په قیمت زه درس شم کولې تدریس شم کولې ولې حوصله غورځي وکاله تکاله سبقونه ویلي خو سبقونه پڑھاولې شي مدرسه ځان له ګوره کنه کني دا شی په څه کې والبخل والهرم وعوذ بك من عذاب القبر وعوذ بك من فتنه المحيا والممات جون کې فتن راځي لکه په دې وخت کې د انجوز فتنه ده والممات زنکدن فتنې دي الله موږ ساتي انس بن مالک لس کاله د نبی اسلام خدمت کړي نو د نبی اسلام دعاګانې ورته یاد دي چې ظالم نشم په بل چا باندې او مظلوم نشم دا غیار ځان کېدل بد دی مظلوم کېدل تکلیف دی مجبک من زوال نعمتک الله تا نعمت کړ نعمت د علم الله موږ نه ځای نکي نفاق وسوء الاخلاق رذل اخلاق نعوذ بك من الجو الله پناه غواړم تاسو سره د لوګې نه ځکه فینو بیس الزجیه ناکار ملګری لوګه دارنګ اعوذ بک من الخیانه چې خیانت وشي فإن بعثة البتانه دا بدترین رازدار دی من علم لا ينفع اغه علم الله موسی دي چې اغه نافع نه علم غیر نافع چې علم باندې عمل نشته علم غیر نافع چې اغه علم بل ترسي نه په خپل عمل شته او بل ترسي نه دا علم غیر نافع دی ومن قلب لا يخشع هغه زړه چې هغه کې خشوع نشته د الله یره نشته ومن نفس لا تشبع هغه نفس چې مړیږي نه لا کې دلکا دلکې ویشل ومن دعاء لا يسمع هغه دعا چې مسموع عند الله نه چې الله قبلینا ابي قال حدثنا محمد بن طلق قال حدثنا ما سمع قال ابو معتمر عجبك من صلاه لا تنفع جی الله ما وساتي د شر دا شنه چې عذب پوي ما د کړه مې دي ومن شر ما لم اعمل دوه شر الله ما وساتي نمني دعا ما ته چې دعا وکړو قل الله من يعوذ بك من شر سمعي د غوږ کې غلط سوزونه اوري ومن شر بصری د بصر باندې کوم ځای نه لیدل غواړي هغه ځای نه ګوري ومن شر لسانی شر د لسان او غیبت چغلی بهتان شرکی کفری الفاظ دعا دعاګانې غیر مسموع د نبی صلی الله علیه وسلم ومن شر قلبی حضر حسد بغض کبر لوی دا سوزنه ومن شر منی شر د منی شاوت په غالب شنه زنا واقع کی اعاذ الله قال اسلام اللهم اني اعوذ بك من الهادم زلزله راشي ګاډي وجنګي مرګ د شهادت دی خو مرګ د تاسف دی دا بد نه دی مرګ خو د شهادت دی لیکن دا تاسف جوړي دا میت تسو نه دا دا مرګ د شهادت دی ګاډي وجنګي د زلزله رااله دا شهادت دی لیکن دې تاسفي ګاډي وجنګي اندامونه ټول زره زره شي په شوي معده خرابېږي تکلیفي نو صحیح لسان فی نفسی ثواب دی هر پشانی هر تکلیف سبب د اجر ګرځي لیکن د هغه دوای بار وخت به تیلې ځان سره ګرځي هر وخت پال دی پر د مال د پر داشه مکو دا خوک مخرا یخ مخرا لوی غوي مړي د جماعت کې خود موز وخت کې سړی جماعت کې کینی هغه موز وخت نه دی او په جماعت کې ناز دی دا ولی جماعت کې ناز دی قال هموم لازمتنی علیا ودیون سپریشانه دی او سقرونه دی سپریشانه دی قرضونه دی نو چې پریشانه او قرضونه د خلک امریکای ته دي نو امریکای ته زور نه جماعت بهتر دی بما وکړو الله ټولې پریشانې ختمې کړې وایي په امریکا کې پریشانې نه ختمي په جماعت کې ختمي طالبانو ګر پریشانې نشته زردار انجې په مصیبت زرداری رکشوې بیا چې ته پټ شې بیا راځي وجوه او خوشحالي هغه تعالی نصیب کړي طلبه او علماء او تعالی ډېر خوشحالي نصیب کړي فاذب الله می وقضا لدایلی ګور په دې پریشانې نه کیږي چې ته فارغ شوې او چې فلانې زم نو کر کې نو کر کېږه مې د خدای نو کر کېږه پښې تدریس وکا د امامت وکا تعلیم وکا تبلیغ وکا په دې پریشانې ختمي پښې پریشانې ختمولو لپاره ځای مسجد دې مدرسه ده نو ته اوس مسجد او مدرسه پریدي او هغه ځای ته ځم چې پریشانی به ختمېږي هغه ځای کې نور پریشانې دي هلته لغړ جار سره ګرځي لغړ پښوی اسمبلی کې بابر سره ګرځي او خدلالي ونته به دي جمعات دې مدرسه دا الله پاک مونږ ته نصیب ګرځولې الله دې همیشه د پر زمونږ تعلق علما طلبه سره الله وګرځي مساجد مې پرې مساجد کې خیر دی مدارج کې خیر دی درس او تدریس کې خیر دی مولانا سرورات خان صفدر رحمت الله علیه یو سره سر بایل لوی ابتدایي کتاب دی سر بایل دا د گورنرۍ نه خره وایي پوره د شبي گورنر د خدایرو کې دا سربای والا مدرس ډېر بهتر دی دا پریشانی ختمیږي جماعتونو پسې ځه جماعت ته ځه مدرسې ته ځه پریشانه ختمول په هغه اسمبلی ته مزه سکول ته مزه جماعت کې ختمیږي نو کوم ځای کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پریشانه د ختمولو ځای خودل دا مون پرې د بل ځای ته ځو چې پریشانی به ختم شي قرضونه لري کول د پاره دا دعا خودل قرضونه لري کول پر امریکا او دوبه نه خودل چې امریکا ته ځه